سوره الفیل مکی سورت ده په ترتیب د تلاوت کې 105 نمبر ده او په ترتیب د نزول کې 19 نمبر ده د دې سورت موضوع تخویف ده يرونه ده د الله د عقاب نه او د عذاب نه چې کوم په دنیا کې راځي د مشهور ان واقع د دې سورت چې سورت الفیل ده د یمن بادشاہ ابرها چاغه د مکی طرف ته خپل شپېته زره لخکر سره را روان شوی او دای وی چې ما ځان له په یمن کې کعبه جوړ کړي د مسلمانانو دا کعبه د مکی چې کوم کعبه ده دا به زورانوم د دې دورانولو په اراده را روان شوی او په لار کې د عربو څخه قبایلو دا غسر جنگ وکړو خو هغه له شکست ورکو طائف تر اورسید او دا شپته زره لخر سره د آتیانو د یو رساله یعنی هاتیان ور سره او دا یو لوی بارو بلخکرو د مکی قریش ټول د دنو یریدل او د دې طاقت نه لرو چې د خپل کعبه حفاظت وکي او دیو امدا فیصله وکړه چې موږ به د مکه پریدو غرونو ته بلار شو عبد المطلب او د سره نور کسان د کعبه دروازې تراغلل د کعبه غلافونه ونیول او دعاګانې کولې چې اے الله د دې خپل کور حفاظت وکړه دا یو لوی تفصیل خلاصه تاسو ته ما بیان کړه مقصود د دې صورت نه چې کوم تنبیه دی ته دلته ورکړی شوی دا کفارو د مکی ته مشرکانو ته چې دا تاسو د بوتانو عبادت کوئ دا الله نه سیوا نور خدایان منه یو 300 شپېته بوتان هم دلته ایښودي دي نو په دې وخت کې خو تاسو دې بوتانو طرف ته هیڅ توجه را نغله تاسو خو ټول هم د الله نه مدد غوښتو نو هم د الله د معبود دا حیثیت ومنئ که نه د الله بندګي وکړئ دې بوتانو خو تاسو سره هیڅ مدد ونه کړی شو ابراهه چې کله طائف ته راورسېد نو بنو ثقیفو د دیو سردار مسعود د سره ملاو شو ورته وی چې ته زمون لات مندر ته سموایا دا ستاسو هدف نه دی بلکې ستاسو هدف په مکه کې دی او مونږ تا ته بدرقه درکو هغه وخت کې د بدرقین مو نن سبا ورته لاجستیک سپورټ ویل کیږي دا سپورټ تا ته درکو او تا مکی ته رسو تا ته ټول الله رخایو او دا بورغال په نوم باندې خپل یو کس د بدرقی مشر کو ابرهت لار خودله ابو رغال په لار کې مړ شو او تر ډیر وخت پورې تر سوچ رضا قبر خلکو ته معلومو چې څوک به تیرېدل نو د ثواب د پاره به د قبر په کاڼو وشتو دا هغه کس چې د د کعبه دشمنانو ته لاجستیک سپورټ ورکړو د لار خودلې ورته د منا او د مزدلفه په منځ کې وادي محصر دې ته چرورسید الله تبارک وتعالى په دبانې د دې سمندر د طرف نه د مرغو لخرې راولې غلې او هغه وړو کې وړو کې کانه په خله کې او په پنجو کې نیولې او په دیو باندې به وروښتو د دو د هاتیو د ټولو د پاره یو کانه به کافیو د دیو غوخه اورې جې دي او څه د غزې کې مړ شو او څه په لار باندې روانو ابراهام په یو ځای ته ورسېدو لری طائف نه اخواتن الته کې مړ شو او دا الله تبارک وتعالى خپل کور بچ کو الله تبارک وتعالى فرمایي امدا مشرکان د مکی مخاطب دي او دیو ته تنبیه ده چې د ستاسو زمکه ته چې دا کم امن حاصل دی او ورسره په سوره قریش کې چې دا د رزق اسباب ستاسو د پاره فراهم دي نو دا ستاسو د تدبیر او ستاسو د استحقاق څخه کرشمه نه ده بلکې دا د الله فضل دی دا امن تاسو ته الله درکړي دا د ابراهیم علی السلام دعا ده او دا د دې کور برکت دی نو تاسو له پکار دی چې د سرکشي په ځای هم د الله بندگی وکړي کم چې تاسو له امن درکړي کم چې تاسو دا کور دا کابم بچ کړي او کم تاسو ته رزق هم درکړي او دا غینه بے پروا کړي هم د دې شهادت پیش کړی شوی دی په دې سوره الفیل کې هم او په سوره قریش کې هم چې الله د خپل کور د حفاظت لپاره کم شان خپل خودلې دی په سوره قریش کې دغه خبره واضحه کړې ده فرمایي الله بسم الله الرحمن الرحیم علم تر آیت نګوري یعنی تاسو ندی کتلی کیف فعل ربک څنګه کانی وکړ ستارب باصحاب الفیل فهاتیان والو باندې علم یجعل کیدهم آیا وی نګر زو تدبیر او سازش داغوی فی تذلیل تباہ و برباد وارسل عليهم اور اویل گل پدیو بنی طیرن مارغان ابابیل جماعتون جماعتون یعنی جون کې جون دا د مرغو سیلونه چې څنګه یي ترمیهم چې دوی به وشتل دی ولره به حجارتن پکانو من سجیل چې دا د پخی خاور نه جوړ شوی کانیو هم دا الله د طرف نه دیو د پاره فجعلهم نوې ګرځول دیو کعصف مأکول پشان د بوسو خوړل شو بوس چې وخوړل شي او څنګه مېده مېده رېجېدلی پراتی نو دا د قشانتي وګرځول سوره قریش مکی سورت دی 106 نمبر دی په اعتبار د تلاوت او په اعتبار د نزول سره یو کم دیرشم نمبر صورت دی او د دې مضمون هم دقه دی چې شکر د نعمت او که یو د دې رب د کور د دې کور د رب حفظ عبادت وکړي دغه خبره په دې صورت کې واضح شوې ده چې د دې ځمکې اوسیدونکو ته چې دا د رزق کم بندوبست دی نو دام د دې کور په وجه دی دا د ابراهیم علی السلام دعا وا د امن او د رزق دوه غټي غټي مسلې یو امن او بل رزق دا دوانه بندوبسم د ابراهیم علی السلام دعا وا او دا د دې کور برکت دی کنه دا خو یو شړ میدانو بسم الله الرحمن الرحیم لإلاف قریش د وجه دا مختکیدو د قریشونه ایلافهم ا مختکیدل د دیو رحلت الشتاء په سفر د یخنۍ چې دیو به یمن ته پکې تلل وصیب او په سفر د جمی چې دیو به پکې شام ته تلل فلیعبدو نو دا تاسو ته الله تنظیم تاسو د رزق کړي د دې د شکر طریقه سره فلیعبدو نو تاسو بندگی وکي رب هذا البيت د رب د دې کور د دې کعبه الذي غرب اطعمهم من جوع یعنی دیو د عبادت وکي د رب د دې کور اغرب چې دیو ته خوراک ورکړي د لوګي نه یعنی لوګي ول ختم کړي بندوبس کړي وامنهم من خوف او امن ورکړي دیو ته د یری نه د هر قسم یری نه د دې کور په وجه سورۃ الماعون په دې سورۃ او سورۃ الکوثر دواړو کې د قریشو د لیډرانو د کردار ذکر دی چې دا ستاسو څنګه کردار دی چې د دې صورت د نزول په زمانه کې دیو د بیت الله شریف منتظمین او متولیانو دیو ته دا خودل شوې دي چې د دې کردار په وجه بیا په سوره کوثر کې ورته وایي چې تاسو د دې منصب بالکل اهل نه چې تاسو د بیت الله متولیان پاتې شئ دا تاسو ټول مقاصد تباہ او برباد دي هم په دی وجبانه تاسو د دینه معزول شوي دا امانت به هغه چاته حواله کیږي او دا یقینا یو لوی خیر دی چې هغه د اهلی گویا دا دوه سورتونه یو جوړه د څنګه چې سورۃ الفیل او سوره قریش یو جوړه ده بسم الله الرحمن الرحیم ارایت الذی آیت لدل دی هغه کس یکذب بالدین چې د دروغ جن غنی ورځ د قیامت لره فذلک الذی نو دا هغه کس دی د کردار بیان دی د دې کس نوم الله نه دی غسته خو چون کې په دې وخت کې د کعبه غټ متولی ابو لهب نو اشاره مغته ده فذلک الذی نو دا هغه کس دی یدع الیتیم چې دیو د خپل منځونو نه غافل دي بے خبر دي دې څنګه داسې بے خبر دي چې کومځي وکړو نو خیر دی او کوي نه کوم څه پروايي نشته دي ځکه د منځ په کولو د څه اجر توقع نه لري او په نه کولو د څه عذاب توقع نه لري او د دیو عادت بل الذين هم يراؤون هغه خلق چې د ریاکاری د پاره منځ کوي چې څه عمل کوي نو د خلکو ته د خودنو د پاره کوي ويمنعون الماعون او بل ډیر بیکار صفت ادا ده چې دیو د معمولی ضرورت سيزونم د خلکو نه بندي دومره زیات بخیلان دي سورۃ الکوثر مکی سورۃ ده 108 نمبر یوصل اتم ده په اعتبار د تلاوت سره او پنځلسم نمبر ده په اعتبار د نزول سره مضمون هم دري شان د رسالت ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلیم ده بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر یقینا درکړه دې مونږ تا ته خیر کثیر خیر کثیر او په دې خیر کثیر کې د دنیا خیرونه دي او د آخرت خیرونه دي په دنیا کې خیر کثیر را روان دي فتح بتا ته ملاویږي په دیو بتا غالب کیږي او دا دیو چې وای د تسندې ملاو شوی دیو چې په کم منصب دي د دین دیو معزول دي او دا منصب هم تا ته حواله دی د کعبه متولیت هم تاسو ته حواله دی او د دنیا ټوله فتح او کامرانه هم را روان دي او د آخرت کامیابی هم را روان دي د کوثر نه مراد خیر کثیر دی د دنیا هم دی او په آخرت کې محوز کوثر او نور نعمتونه ټول پکې دي فصل لربک وانحر دې ځکه دا غ ذمہ داری بیان دی د کم سره چې دا عطیه او دا انعام مشروط دی دا د خیر کثیر انعام مشروط دی رس سره فصلی نو منس کول ربک د پاره د خپل رب ونحر او قربانی کوا یعنی منزونه کوا او قربانی کوا چونکه نږدې عمل انفاق اصل کې انفاق بیانې چې مال خرج کوا خو نږدې عمل انفاق ته په حرم کې دنه خو قرباني کول دي د دې وجنه دا دو سيزونه دا دو عملونه چې دیو ضایع کړل مشرکانو نو د دې منصب نه معزول کړي شو ته دا ادا کوا ځکه تا ته دا خیر کثیر الله درکو نو منس کوا د خپل رب د پاره نه بدني عبادتم کوا وانحر او قرباني کوا نه مالی عبادتم کوا ان شانئک هو الابتر یقینا ستا دشمن با ابتری ستا دشمن با بینام و نشانی دیوی د دې پیغمبر د دې کار په وجه د اسلام او نشان پاتې نشو د د اولادم پاتې نشو او د د یادون کې څوک پاتې نشو الله فرمایي ام دیو به میراثي دیو به بی اولادي دیو به بی نام او نشانی ستا شان به اوچتی پرونه سبق ک تاسو تیاری ورفعنا لك ذکرک الله فرمایلو پیغمبر ته ام ستا ذکر مون اوچت کړي دي ستا نوم اوچت دی ته به یادېږي ستا په لکونو اربونو کروړونو اولاد دا دینی اولاد دا د اسلام په نتیجه کې چې کم تا تربیت کړی دی کم تا تعلیم ورکړی دی دا ټول ستا دی او یقینا ستا دشمن به بے نام و نشانی نن یقینا داغه دشمنانو سوک نوم ناخلی او کنومی اخلی نو ورسره لعنت موای سورۃ الکافرون 109 نمبر دی په اعتبار د تلاوت سره او 18 نمبر دی په اعتبار د نزول سره مضمون د دې براءت دی د شرک نه په مختصر الفاظو کې په دې صورت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جبه باندې د قریشو لیډرانو ته د دې حقیقت وضاحت شوه دی چې تاسو زما په منځ کې چې کومه بنیادی مسله ده هغه د معبود مسله ده چې زموږ معبود الله دی او تاسو دا معبود نه منئ په دې باره کې زمونږ او تاسو په منځ کې هیڅ قدر مشترک نشته دی نه په اوس موجوده ژوند کې نه په ماضی کې دا تعلق پاتې شوی څه قدر مشترک او نه په مستقبل کې دا سراشي چې زمونږ او تاسو په دې باندې سم مفاهمت وشي چې مونږ خپل معبود پریدو دا نشي کېده چرتم د دې امکان نشته دی زمونږ او تاسو په مینس کې په دې خبره هیڅ کمپرمایز نشي کېدی چې مونږ به د الله بندگی کوو که به نه کوو مونږ د الله بندگان یو تاسو دا غي نه انکار کړی دی تر هغه پورې تاسو په خپل طریقه چلیږئ او مونږ په خپل طریقه روان یو تر څو چې الله زمونږ او تاسو مینس کې فیصله وکړي او چاله فتح ورکړي او څوک مغلوب کړي فرمای بسم الله الرحمن الرحیم قل هو ورته یا ایها الکافرون اے کافرانو هم دې ځکه د کافرانو خطاب ځکه دیو انکار کړي دي اتمام حجت شوه دي او داغه نه پسم دیو انکار کړي نو ورته وای اے کافرانو لا اعبد ز عبادت نکوم ما د هغه څه تعبدون چې تاسو یې بندگی کوئ ولا انتم عابدون او نه تاسو بندگی کوونکی ما د هغه څه اعبدو چې زې بندگی کوم ولا انا عابد او نه يم ز عبادت کوونکې یعنی په مستقبل کې ما عبدتم دا غس چې تاسو عبادت کړې ده ولا انتم عابدون او نه تاسو بندگی کوونکې ما اعبد د کم سچ ز عبادت کوم یعنی زما عبادت زما ز په خپل طریقه عبادت کوم او تاسو په خپل طریقه زه د الله بندگی کوم تاسو د الله نه بغاوت کړی او داغه سرم شریکان ګرځولې دي الله مو پرې خو دې یو ذاتم پرې خو دې او د زرګونو غلامان جوړ شوی لکم دینکم ولی دین ستاسو د پاره ستاسو دین دی او زما د پاره زما دین تر سوچ الله فیصلو کی سورۃ النصر 110 نمبر دی په اعتبار د تلاوت او 114 نمبر دی په اعتبار د نزول سره یعنی دا په سوراتونو کې اخرنه سورت دی نو تاسو به د فتح امید د دې تمنا کوي که دعاګانې غواړي دا ټول ارس منحصر دي په مدد د الله باندې دا تاسو په هر میدان کې کامیابی د الله په مدد ده که تاسو د دنیا نور اسباب او ذرایع استعمالول شروع کړئ او د الله د نافرمانی ذرایع استعمال استعمالول شروع کړي چې زمون کامیابی پدې کې ده د دینه بغیر الیکشن نه ګټل کیږي د دینه بغیر کامیابی نه حاصلېږي او په دې ځای کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فتح د مکی په مخ خطبه الفاظ سو د شکر او د الله د عبادت او د بندګۍ یو نمونه چې پیش کړی شوی و چې دا هر څه زموږ څخه کمال نه دی نو فرمایل لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده الله چې دا هغه نه سوا بل هیڅوک د عبادت لایق نشته دی خپل وعده رښتیا کړه د خپل بنده مدد وکړو د خپل مدد او چې کوم دا غلخ کرو نو هغه اوچت کو